درې دلایل مخکې بیان شو نو عام طور خو مونږ وایو چې دلایل د شر سلور دي او دوی چې دلایل د شر سودي درې دي نو سا سلورم ذکر کوي ول اصل الرابع والقياس سلورم دلیل چې دی نو قیاس دی اول د عبارت اصل ذکر کړي سلورم دا عادت دی کنه څه شه دی عادت دی نو مخ کې درې غواړي کنه مخ کې نو هغه درې مخ کې څه شي دي چې ته ډایرکټ وای چې سلورم څه دی اصل له وی الاصل الرابع بعد الثلاثه پس د دغه چانه دریونه للاحکام الشرعیه او دلیل احکام شرعیه دی هو القیاس القیاس قیاس مختلف قسمونه دي قیاس لغوي دی قیاس عقلی دی قیاس شبهی دی نو دا غي یستلو د پاره هو المستنبط من هذه الاصول قیاس لغوي لکه لغت د وجه قیاس کی چې وای امام شافعی رحمه الله تعالی وای هر شربت چې نشه راولي نو هغه شراب دي لږ او ډېرې حرام دي او قص دغه حد به پې جاري کېږي وی ولې وی ځکه خمر څه ته وایي چې خمر ما یو خامر لقل چې عقل پټي لغت یو کو سیو کو لغت نو کم شي چې عقل پټي نو په حکم د چا کی شرابو کی احناف ته وای دا قیاس صحیح نه دی دا د لغت قیاس دی د شراب خپل تعریف ته صحیح ده کنه او نورو شربتونو خپل تعریف ته البته چې نور شربتونه د حد ته ورسېدل چې نشرا ولی بیا به حرامي او کدی حد ته نوی رسیدلی بیا چې کمندنو حرام نه دي او شراب کنه شرا ولی کنه راولی نو حرام دي چې اصل شراب کوم دي خمر چې دي کوم ویږي کنه نو یو یو شافی مسله کې سړی چرته حنفی ته داسي وي دا قیاس وته وک کنه شهر شربت سره حرام نه او لګي مرام دی بیا ډېری مرام دی هغه ته ولې ویلیان نو یو خامر العقل دا دلیل وته وي لغت لغت قیاس وکړو د چا قیاس وکړو هغه ورته وی دا شافی مسله کې ګیره داسې چې تا ځوړند ځوړند و هغه دغه نه اساس دا غوند کې ګیره چې داسې ځوړند ځوړند ورته وی وی وی دی وبو کې چې د دې وبو د پاسه داسې داسې کیږي هغه جالای غوندنی اشنشنی وی دې تاسو یې غوګدی وګدی داسې داسې کیږي وی دې تاسو یې هغه ورته وی جیرجیر عربای کې وته وی سوی وی جیرجیر ودا وته ولي وی هغه ته لیان نو یا تجرجر ځکه چې دا داسې خوځي او را خوځي هغه ته بیا د خپل ګيري ته هم جیرجیر وای ځکه چې دام سکیږي خوځي او وته وی وی بوتل ته سوی وی قارورا وی قارورا وته ولي وی ویل انه يتقرر فيه الماء ځکه چې دې کې وبي وب په کې پاتې کیږي هغه ته بیا دې ګیډې تم قارور وای ځکه چې دې کې هم سپراتی وب پراتی نو د لغت قیاس احناف نه مني قیاس شبهیم نه مني قیاس شي شبهیم سلور رکاتی زه مستاسو پیژنې سلور رکاتی زه په دویم رکعت چې سړی کینی قاعده اولا چې وته وي د دې حکم څه دی واجب واجب سه روزه به ولګوي پته به ولګي دا څه شی ده په مونږ کې او اخیری قاعده فرض امام مالک وای وی دا اولنې د اخیرنې په شانتی ده اق شانتی سره سکیږي کینی چې هغه فرض نه دام څه ده فرض دا قیاس شبهی کړ دی احناف دا نه مني په دلیل به قیاس کوي بل قیاس منطقي دی تاسو چې کوي کوم قیاس څه شي منطقي د دې درو واړو قیاسونو د یستلو لپاره راوړو المستنبط من هذه الاصول د قیاس نه قیاس اصولی مراد دی قیاس اصولی قیاس اصولی کم ته وي چې هغه مستنبط د دې اصول نه وي ته قران سنت اجماع نه نو قیاس ټول مستنبطي یا الله توبه یا الله توبه تاجو قیاس څه سيزونه دي اصول شاشي پړو یو مقیسی بل مقیس علیه وی صحیح ده بل د دې په منځ کې علت مشترکه وی علت او بیا د مقیسون له حکم راواړی چاته مقیس لکه قران مجید کړه دی اصل لکه زمونږ د پوی د پاره کدا بیا ال فرعون دا نه قران کې نه په سنتو کې نه په اجماع کې ځکه خو سړی حکم معلومه کنه بل اتفاق مقیس چې کم نه هغه وی غیر منسوسی غیر او مقیس علیه چې وی نو هغه بل اتفاق چې کم نه یا په قران کې یا په سنت کې یا په چا کې هغه موجودی صحیح ده کنه او حکم د مقیسون علیه هغه په نس کې سوي صحیح ده کنه نو دا قیاس د سلور سيزونو عبارت دی او ته وایي چې قیاس چې مستنبط دي اصول ثلاثونه نو مقیسون علیه خود اصول ثلاثونه مستنبط نه دی هغه پکې موجود دی او حکم د مقیسون علیه خو څه دی موجود دی هغه مستنبط دی ټول قیاس نه دی بلکې څه شي بھائی کچھ ساتھ دیجئے څه مشترک دی هغه علت مشترکه هغه بیا د قران نه معلومه مونږه یا به د حدیثونه یا به د اجماع نه اوس مونږ له درې مثالونه په کار شو یو مثال چې علت مشترکه معلومی دي چانه قران نه بل چې دو حدیث نه بل چې دو نمبر 1 چې د قران نه مستنبطي قران نه مستنبطي مونږ یو تپوس کو باید توجه کیجیے د خپل خز سره چې ما فی الدبر سو حکم لري لکه مونږ ته نس نه معلوم مثال وام لکه مونږ ته مونږ ته غا حدیثونه نه معلوم چې ملعون من تا امراته فی دبره لکه مونږ ته غا نه دی معلوم او مونږه دا اوس معلومو چې د خپل خزه سره جما فی الدبر دا سو حکم لري دې کې مونږه تشویش کیو پوښوي خپل خزه سره جما فی الدبر دا مقیس شو دا څه شو اوس مونږ دې لځای ګورو مقیسون علیه څه شه دی وتی فی حالت الحیز خپل خزه سره وتی فی حالت الحیز وتی په حالت د هیڅ کې د خپل خزه سره د هیڅ په وخت کې جما کول جایز دي ها حرام دي کنه اوس دال د خپل خزه سره لواتت خپل خزه سره هغه چې کم دنو څه شي جما فد دبر دا حرام نه دا من قیاس کو په چا باندې په جما فی حالت الحیز علت مشترکه کم نه هو اذن هو اذن يسالونك عن المحيض قل هو اذن دا قران مجید کې ویل دي کنه نو د دې علت باندې موږ قیاس کړ چې کم دنو جما فی اجماع فی الدبر ته د لواتت ویل دي یو لواتت د هلکانو سره دی خو په نس قطعی حرام نه په نس قطعی سره حرام نه دا بل دا چې مونږ کوموي دا خپل خزه سره چې ما فی الدبر مراد دلته دا قیاس کړي په کوم دنو چې ما فی حالت دې کوم نص راغله دي خو مونږه سي مثال ځان نه پوي د پاره وي پونه شوي دویم چې علت ماخوذي د سنتونه پچانه حدیثو کې شپږ سيزونه راغلي دي څو سيزونه غنم په غنمو خرڅوي شته کنيشته اوربشي په صحیح ده کنه اوس کې په مالګه په سره په سپین په تشپک سيزونه شو کنه یاره بس ته کنه غنم اوربشي مالګه او ها نه یو شی پاتې کو وسکی وسکی زبیب صحیح ده کنه یو عمره ولاس په دا خرڅول جایز شو مطلب کدی کې زیاته او کمې راځي نو سود بس کیږي راځي غنم په غنمو دي او یو عمره نه دي نو دا به سود راځي نیټه ده پکې بیا هم سره راځي دا به یو مري دین موږ ته معلومه شو چې د شپږو سيزونو کې سود کول جایز لکه تفاضل جایز نسیه به کوم جایز د شپږو سيزونو کې خو موږ ته پته ولګی دا ځکه حدیث کې څو سيزه ذکر شو شپږ ور د شپږو نه علاوه سيزونه چې دي لکه چاول شوي وس کې شوي چاولې وس کې دارنګ چې کمندونو چونه وغیرہ دا په یو بل باندې یو مر خرڅول څنګه دي د دې پته اوس مونږ ته نو مونږ دې شپږو سيزونو کې علت ګورو سو ګورو علت مشترکه سکو ګورو نو مونږ او قتل چې دا سلور سيزونه دا ناپ کیږي سګيږي ناب کیږي یعنی کیل پیمانه کول شي جوک چوته ویل کیږي جوکل شي او دا دو سيزونه چې ذهب فضه نو دا تلل شي تاسو شي تلل شي نو او نو دیو دی کې راغې کیلو وزن کیلو نو دا قدر شو دا شو قدر دویم دی کې غنم په غنمو صحیح شو وربشي په نو جنس سره یاو دی جنس سره یاو چې د دا موږ د حدیث نه معلومه کړم چې دا شپږ سيزونه نبی عليه السلام خاص کړی دي نو دې کې قدر او جنس یاو دی قدر او جنس نو چې کم ځای کې قدر او جنسي چې یو شی تل لکېږي او یا ناپ کول کېږي کې لکېږي او جنس هم سو یو پای کې تفاضل سوي حرام تفاضل بسوي حرامي نو د دې د وجنه امام شافعي بل علت راويستو امام مالک بل سکو راويستو هغه خپل خپل راويستل موږ په قدر او جنس کو راويستو موږ به خود وایو هر ګجر وای چې زما شملې خوږی دي موږ به خود وایو چې زمونږ علت څه دی خپل دی والقياس المستمد من هذه الاصول الثلاثه وكان ينبغي يقيد بهذا القيد كما قيد فخر الاسلام مولسم دلهم پکاروا چې دا قید او سره لګولې وي د حال مستمت من هذه الاصول ثلاثه لکه څنګه چې فخر الاسلام سب لګولې وي د څه د پاره د دې د پاره چې وبا سي قياس شبهي او قياس عقلي او لغوي ولې ونه لګاو جواب ولکن نو اکتفا بالشهره د اکتفا په چا کړی دا شهرت دا قید ډیر مشهور المستنبت من هذه الاصول دا قید سو مشهور جس چې دی دا د آبادی چونې ته ویل کېږي په خوا بر سیمټو په ځای چونې استعمالې ده نوره چې دا نو دا د پلیټونو او د پروچونو او د پیالو چونې ته ویل کېږي به علت القدر والجنس فعلت د قدر او د جنس علی حرمت الاشیاء السته په حرمت د غشپګو سيزونو باندې چې مستفاد دې قول باری تعالی نه الهن تاتا بالهن تاتی دا الهن تاتا دی